نو دې راځي او دې هم مقصد دا دی چې مقام د مزید نور وضاحت درته کوي چې کله تاسو وایو نو تاسو به تقریبا داسې محسوس کوو ان شاء الله تعالی قوله والفقه نقل للمضاف تعريفين دون الاخر اب بل بل د خوښ نه ده او د دې په تدریس باندې تدریس نه ده کړی چې هغه چا تاریخ ته مشر امام ته وایي چې امام شریف دی چې نه د تاجورت نشي کولای چې د دې باندې غلط هغه نفس انسان یا هغه ورنه چې مراد دي ولی ځکه انسان او بدن تر ایغه پورې کار کوي چې هغه نفس انسانیت یې ترجیبي تعلق دي او چې نفس انسانیت تعلق نه یا بندا مخاطب ګرځي او دوی چا مخاطب کړي نه دي وأن يريد أن نكون إنسانية اجتهاد أعماله ځکه چې أعمالو دارمدار په دې راکړي ادي وای چې دا اندلین کې دا ځان نه لګولې مسلمي کې په دور کې ضرورت دې دور کې ضرورت اجرا دې کړل مسلمي خدا ته خبره صحیح نه ده اصل کې اهل لغت ډیرو خلکو معرفت معنا دا څه کړی دا چې هیڅ ان لما يحصل من العلم بعد تذكر المعبود والاستدلال بالاثار نو دې نه دا معلومیږي وی دی باندې هیڅ چیرته دلالت نشته نه لغتان او نه اصطلاحات هیڅ چا د معرفت معنا داسې نه ده کړې بلکې ټول معرفت معنا صرف چې دی ادراک یې باندې را دا حتمین وی مشنی د ځان نه پدې جلا زیات کړی ځان نه جلا وذهب في قولها وذهب في قوله ما لها وما عليها بیا ذهاب کړی دا په دې ما لها ما عليها تشریح مصنف الى ما يقال دې خبره ته چې ویل کی ان الله للانتفاع جلام انتفاع لپاره وعلى التضرر او على ذلك والمشعر بهذا القيد شهدت أن الفقه من العلوم الدينية فذكر لهما على هذا التقديم ثلاث معاني نزي تقديم معني ذي لپاره درې معنی دي ذکر کړی ثم ذکر معنی آخرین دې دوه نورې معنی هم په ذکر کړی نو دې کې مقصد دا دی چې صرف اعتقادي فرق وي عملا خو په دې کې فرق نه وي البته منکر د فرض کافر او منکر د واجب او هغه شی باطل نور عمل خو د فرض او د واجب کې یو شی نو دا فرض په دې واجب نام دی دا چې واجب د عام لفظ دا څنګه وایي الصلاه واجب حالانکه فرض واجب عام لفظ دا فرض عام دی ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض ايضا لان استعماله بما هذا المعنى شائع عندهم كقوله الزكاه واجبه والحج واجب او به بتوای چې بیا په حرام اطلاق په مکروه تحریمی وو د دې وی کلنه دوه مکروه تحریمی وو باندې حرام اطلاق نه شرح العدم الفقهي عدم الفقهي دا غلی شان یعنی عدم مباشرت الحرام عدم مباشرت الواجب حرام دا نه عدم مباشرت الحرام واجب وهو المراد هاهنا او دلته هم څه معنا شدا مراد وانما فسر الترک بعدم الفعل او تفسیر سے ترک یہ پچا کرو تو عدم الفعل کرو تو کہ یسیر قسما آخر یبل قسم شیء کی جو ولی اذ لو اريد به تلك مراد وصار ترى كف النفس كف يا خدا غسل فيه لا غير يختار كف شيء ولكف النفس وشاته وتيا غني انسان فيه فيه نزل كيف عدم الفعل سر تشریح په چا سره وکړه عدم الفعل سره چې دوه جانبه جوړ شي چې یو د فعل جانب وي یو د ترک جانب وي یو د ترک او که مقصد دا دی چې د عدم الفعل معنا څه شو کې کم خو نفس نو دا خو بیا هغه خو دې چې فعل شي د واضح اړخ په قران بیا خو هیڅ یو شی څه فعل دی واجب شو او کف عن الحرام نو دا یو شی او څه ضرورت ته ګرځول دي احکام دولت اولی اختصار په شپږو باندې نه کوي او مواجب نه به مراد شي خو اهم شو چې کفیرې واجب وي او که ترکې واجب وي حرام نه به مقصد دا چې عام مراد شي چې که ترک حرام وي او کفیرې چې حرام وي او بلکې ټولو کې واقع عموم واقع ټولو کې به واقع عموم نو بیا به هغه ټول سره پکې شي او دې ته به ضرورت رانه شي چې موږ بجاني واغل سره ټول سره نه هر یو کې بچو کې کامي واجب نه به عام راځي کفیل واجب دي او کثر کې حرام نه به عام واخلي چې کثر کې حرام دي او کفیل مندوب نه به عام واخلي کفیل مندوب وي او کثر کې مندوب واخلي اوس چې څه واجب په چا باندې داخل دی ما یصاب علیه نه دی په دې دا مقصد چې ډېری واجبي په دې ثواب دي او چې سر دی واجبي په دې ثواب دي دې دې ثواب حالانکه چې سر دی واجبي کامل شفا حاصله مستمر اچھا نو اوس موږ وایو چې مثال کته عام واخلې نو واجب موږ چا نه دا کوو چې ډیر چې شی مباح تو صحیح یو تو سره جزاک الله اسی په دې مسلې باندې نو خلاص اوس مثال کته دا وایي چې په خیر دی واجب او ثوابي او په سر دی واجب او ثواب په سر دی واجب او ثواب نه کني بیا په قرآن واحد کې په کوئی شي او هغه چې په سر دی واجب دي نو سر دی واجب دی چې حرام حرام سر دی واجب نو اوس تاسو موږ مقصد په دې وخت ټول حرام دي